قد عزمنا قد عزمنا للمعالي ومقينا جنة د تربیت لړۍ د خلافت مجاهدینو لپاره ځانګړي ښوونیزه روزنیزه او تربیتي خپرونه اسلامي عسکر به جهاد کوي د کفارو سره د اعلا د کلمت الله لپاره ای مجاهدینو تاسو چې دا خړ پړ ژوند کوئ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دوړې او د جهنم لوګې به په یو زړه کې چرته راجمع نشي خلکو سره محبت وکړي خپل اخلاص وته وښوي چې خلکو مونږ تاسو نه سنغ واړو مونږ د الله دین او د الله شریعت نافذ اول غواړو اے مجاهد ځانو پیجنه ته د الله تعالی د دین ګټلو او چتولو او یو نړیوال اسلامي خلافت قائمولو لپاره را پاتېدلې ستاله رسپېڅلي او مرام دي وکان الله بما تعملون بصيرا زما محترمو د الله جل جلاله ډېر نعمتونه موږ تاسې دنیا کې که سوچ وکړو الله جله راکړي دي خو په دې ټول نعمتونو کې مهم نعمت که چېرته موږ تاسې په آخرت باندې صحیح ایمان چې دی ولرو مرګ نه بعد زندګۍ باندې یقین چې د هغه صحیح وکړو نو لوی نعمت په دې ټولو نعمتونو کې چې الله جله دنیا کې خلکو له ورکوي هغه ایمان دی ځکه ایمان هغه شی دی چې کله د انسان سره موجود وي، که د دنیا زندګي د انسان ګډه وډه شي، هم انسان په اطمینان کې وي او د دې سره سره د آخرت زندګي، د مرګ نه بعد زندګي هغه مزېداره وي او اوږده زندګي، ابدي زندګي چې هغه د انسانان، کمزور انسانان چې دی، د دې لپاره الله تیاره کړې ده. نو ایمان داسې نعمت دی چې الله جل جلاله په دې نعمتونو کې لوی نعمت چې دی موږ تاسو ته راکړی دی او کله چې انسان د ایمان دعوه چې دی هغه وکړي، څومره شیان چې دي کنه ددې عوض دي هغه نشي پوره کولی د ایمان په بدله کې الله جل یوازې بس د آخرت نعمتونه انسانانو ته دغه ټاکلي د امت به دغه بدله شي دغه پوره شي ځکه الله جل جلاله قرآن چې کله انسان مطالعه کوي موږ تاسو الله جل ځای په ځای د خطابات ذکر کوي چې مؤمنانو تاسو د الله نعمتونه په زمان یاد کړئ تاسو د الله جل جلاله د حکم له هغې دغه وکړئ یا ایها الذین آمنو ماشومان هم د حکم دغه ایتونه په عربۍ کې زده یا ایها الذین آمنو زنانو هم دغه زده وي ځکه د مؤمنانو څخه خیر چې دوی په دنیا کې پابنده زندګي چې د هغه لري ایمان هغه شی دی د ایمان د وجې نه محمد رسول الله علیه السلام او دغه صحابه ډېر تکلیفونه یې دغه ورسېدل کله چې انسان یقیني د ایمان سوچ دغه وکړي بیا د الله د نبي زندګي له موږ تاسې وګورو چې هغوی له په دې ایمان سره څومره تکلیفونه چې دا ورکول شوي دي چې سره د دې نه تکلیفونو کې وي دغه دوږو خو بیا هم د الله جل وعلا بندګي چې دغه نه پرېښودل ایمان یې د لاسه چې دغه نه ورکولو بلال رضي الله عنه ته سوچ وکړئ چې په شګو باندې دغه پروت دی سره غرمه کې او ډېره ګرمۍ کې او پاسه چې دغه ګټه باندې چې هغه ایښی دی خو ایمان یې چې هغه قوي و دې سره سره بیا به چی چغې والي احد الله احد بس الله ګوره یو دی که تاسو ما باندې ډېر تکلیفونه راکوئ که نه ایمان یې چې هغه قوي و داسې د نورو صحابه کرامو حالت تاسو راواخلئ سمیه رضي الله تعالی عنها په ایمان باندې چې هغه شهیده کړل شوه تر دې پورې چې وایي په ابوجهل ته چې هغه بندۍ وه او راولګېدله دوی جنت دنیا کې الله جل بیا قسما قسم امتحانات چې هغه راوړي قرآن کې الله خبر هم ذکر کوي ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم الله وایي ستاسو ګمان دا چې په دنیا کې تاسو دا چې څنګه الله جنت چې هغه راکړي بس الله مونږ بل نه کړي هغه ډېر خلکي کنه مثلا وایي زه خپل ایمان په هېڅ چا باندې نه ورکوم سره دې نه چې هغه تاسو د کافرو څه ګورئ کافر ملګري شوي دي خلک د هغوی فوج ګرځېدلی دی د هغوی لپاره منډې چې د هغه وایي د هغوی د ښکاره د هغوی لپاره لګي هغه کسان چې هغوی د الله کتاب چې د هغه وسېدلو د پیغمبر بېزتي وکړه صفا يهود دي نصارا دي د هغوي جازونه د زوي په دې پا کي پاسي بيا ګرځي هم ځانونه چي د هغو سره کي د ښه ګڼي ځانونه چي د شهيدان ګڼي خو ليکن کله چي انسان د الله جل د دين صحيح حالت چي د هغه وګوري د ايمان چي د هغه دا شي نه دی ايمان هغه شي چي انسان له وجه ډېر تکليفونه چي رسېږي خو دې سره سره دنيا کي به هيڅ عوض چي دغه نه ملاويږي نو هغه هم دنيا کي وچ زموږ جنتين خو الله فرمايي د جنت دعوې خو تاسو ډېر خلک چي دا کوي خو ګوره جنت ته نه شي داخلېدلی ایمان هغه شی دی چې کله به انسان جسد حالت وي چې په دنیا کې به زیاته انسان چې هغه نه ملاوېږي خو دا ایمان چې هغه خپلول په کار دی دا ایمان د ځان لرې کول په کار نه دی چې انسان نه ولګي د الله دین چې به صرف خاص خلکو پورې دا وتړي د هغې ملامتیا ته ټول خلکو چې هغه به ور وتړي بلکې دنیا کې موږ تاسو ټول چې هغه مؤمنان یو موږ تاسو ټول باندې د الله جل جلاله د دین دفاع چې هغه فرض ده د الله د دین سره تناسب همکاري موږ تاسو هغه فرض ده ځان چې مستثنا ګڼل به کار نه وي ځکه موږ تاسو ته تکلیفونه راځي د کور نه وتل راځي او هغوی صرف په ږیرو باندې چې دغه رانیول شوي دي او هغوی صرف چې دغه په اسلام باندې په حجاب باندې رانیول شوي دي داسې ظلمونه سره کېږي چې انسان په خولې باندې دغه نه شي یادولی بې حیایۍ نه چې دغه کېږي او الحمدلله په دې ټوله دنیا کې موږ تاسې الله جل داسې یو ځای کې دغه اوسولي وو داسې یو زندګي راکړې چې هلته د الله جل جلاله د صحیح بندګانو حاکمیت دی کفر هلته ذلیله دی کافر ذلیله دی کافر ملګري ذلیله دي کوم خلک چې مجرمان دي د الله دښمنان دي هغوی ذلیله دي دې انسان فخر چې دغه وکړي خو ایمان غم کې د هغه ډېر خلکو سره کې د هغه نشته دی دا خبرې مونږ بیانوو د مرګ نه بعد زندګي چې هغه سخته زندګي ده یو ورځ د هغې چې د پنځوس زره کاله چې د الله جل قرآن کې بیان کړې ده کان مقداره خمسین الف سنه پنځوس زره کاله که په هغه باندې یقین پیدا شي اور له ځنګل مونږ تاسو دا قبول کو لیکن بې دیني د الله د دین باره کې مې یو خبره چې دغه قبوله چې دغه نو په دنیا کې الله جل وکړه د حالت دغه بدلوي ځکه الله فرمایي ګوربنه که تاسو جنت ته نه شئ داخلېدلی تر دې چې مخکې نور خلکو حال تاسو معلوم نه شي که دوی چې د الله د مدد تمنا وکړي، د الله مدد به کله چې دغه راځي، کله چې حالت داسې وخت له چې دغه ورسېږي چې دغه ټول کافر چې دغه راجمع شي او سختیو احوال چې دغه سخت شي، الله فرمایي په داسې وخت کې الا ان نصر الله قریب، د الله مدد داسې دغه نږدې دی داسې وخت کې. او الله جل جلاله چې هغه قرآن کې خبره ذکر کوي سورة احزاب کې یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم الله وایي مؤمنانو که تاسو زموږ نعمت په ځان باندې یاد کړئ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها کله چی لښکر چی دغه راغلی غزا داحزابو کی ټولی دنیا کافرو سره چی دغه اتحاد چی دغه وکړو ددنیا کافر سره چی دغه متحد شو او د صحابه کرامو د محمد رسول الله سلام په خلاف چی دغه معاهده سره وکړو راغله په مدینه باندې حمله چی دا کوله درې درې طرفه مدینه دغه چاپیره شو او دا همیشه د کافرو قانون تاسو سوچ وکړئ چی اوس څنګه د دنیا ټول کافر سره دغه ویده کیږي د مسلمانانو سیمو جیدونو په خلاف باندې پاکستان او افغانستان په افغانستان کې بیا دا قسما قسمه کافر دی اربکی دی دی پولیس دی دی اردو ده دی امریکانین دی دی چې د هغه سپیشل فورسز دا ټول اوس اتحاد چې د هغو کې چېرې بس سیم وجدي چې دا ختم کړي سره چې دوی بېله بېله ګروي او د ټول چې دا بېل بېل کار چې هغه معلوم وي هر خپل کار معلوم لیکن د اسلام په خلاف د مجاهدینو سره مجاهده کېږي سره پروګرامونه دی چې دا وجدا موږ ختم کړو الله ومني سخت باد چې بیا راولېږو د شپې د خوا نه چې سخت یخني و کافر سبې نوې سم راپاڅېدلو ټولو چې کافر جا بار کړي خیمې پاتې نور دوی تښتېدلي وو داسې د الله جل د صحیح بندګانو او د الله د صحیح اولیاو مقابل کې د پروګرامونه چې هغه جوړېږي خو انشاءالله الله جل چې هغه مدد کوي خو هغه خلک چې دغه ډېر خوشقسمته خلک دي داسې وخت کې د مجاهدینو همکاره چې دغه اوسېږي د مجاهدینو نه دعاګانې چې دغه وکړي د دنیا زندګي د تېرېږي پر چا باندې او ډېرو خلکو چې دغه بدې ارادې چې دغه وکړي دا کم خلک نن د مجاهدینو په خلاف په دې باندې انتظار کوي چې دا به الله ذلیل کړي او ختم به شي. ان شاء الله دا خلک به الله یقیني چې دغه ذلیل کوي. کم خلک چې دوی باندې دغه تېښته چې دغه وکړه، اوس هغه د کافرو په حاکمیت باندې خوشحاله شو. کم ځای کې پوستې چې دغه واچول ته خوشحاله شو. ان شاء الله دوی به دغه ښه زندګي چې دغه نه لري. ان شاء الله دا موږ اطمینان چې خلکو له ورکوو. د الله د کتاب او د الله د نبي د حدیثونه چې دای خلکو مې زندگی تنګیږي ومن اعرض عن ذکر فإن له معیشة ضنکا ظاهري به چې کوم ځان کې نه ښکاري خلک وجه مزه خلک کمزور شي پوستې کې راغلي نو کوم ډېر خوښ د الله جل خبرې دا کولې چې دومره مړ شو چې هغه د خخون لاجی د تاسو کله نمونه کول دی دا مور دې پټو کې دا راوځي ځکه الله جل دا امتحان ولې راوځي چې مؤمنان او منافقان الله جل وانه چې په دې فلاني سره دا ورته معمول لا دا ورته ول خدا دې سخت احوال ګره قیامت نه دې حالت دې پیټ دا ډېر شوې دي او د ایمان نوم درنګ د الله د دین د ګور کروټه جوړ شوې ده چې رانیولې چې دا انسان سیځه پر خو دې ایمان چې هغه درته ورکول دي ځکه به دې څومره چې دغه سخت جنګ کې وه، څو ورځې دغه جنګ کې او دې سختې محاصرې کې ملګرو باندې داسې توپونه لګېدل چې غونډ غونډ خلک چې دغه ووتل، په دې کې یو شهید شوی دی او څو زخمیان چې دغه شوي دي. دا یقیني به د الله مدد دی که نه؟ دغه خلکو انشاءالله یقیني تلفات چې دغه ورکړي دي، ځکه خپل اعلانونه چې دغه وکړو، دا د دوی دا عملیات دومره چې قوي عملیات دوی داسې اعلان چې دغه کړو چې د دیارلس څوارلس کاله کې دوی چې په غونډه افغانستان کې نو قوي عملیات چې دغه نه وکړي، ځکه د دوی دا اراده وه چې بس دا یو خلک راپیدا شوي اوس یې ختمول غواړي، اوس یې ختم شوي چې هېڅ خبره یې دغه نشته. اوس هم په راډیوګانو کې اعلانونه کوي چې زموږ ادارې دغه فعالې شوه، زموږ دغه کور دغه تباه شو، دا وشو. الحمدلله دوی دغه ذلې کړي دي. نو نبي علیه السلام ته چې دغه جبرئیل اسلام راغی، بیا چې دغه لار بنو قریظه چې محاصره کړو، اوو سوه کسانو لس سوه کسان د نیولو څه طرفه چې دغه اعلانول. صحابه کرامو چې د باندې کتاب بن معاذ نه د خپل قوم سره هغه باندې فیصله چې دغه وکړه. اوس دا خلک بدې ارادې کوي خو انشاءالله دا خلک ذلې کېږي. انشاءالله دا ګوره شرعي جهاد دی، مخکې مخکینی جهاد پر کم نه دی. والله قسم دا شرعي جهاد دی، په دې کې هېڅ قسم چې د الله د دین نه مخالفت نه دی شوی. بس دا د الله لپاره دی، دا د الله لپاره شاله وړې خبرې که دا مو تاسو نه الله قبول کړي، خلک د الله جل د دین مقابله کې ولاړ دي اوس وخت کې یهود او نصارا هغه کسان چې هغوی د الله مبغوض خلک دي، هغوی د الله کتاب چې دغه وسېدلو، د پیغمبر محمد رسول الله وسلم بېعزتي چې دغه وکړه، خلک د هغې په صف کې دغه ودرېدل، خلک نن د دیموکراسۍ لپاره دغه جنګېږي، د دې ځای خلک د الله د ټوپکونه واخېستل، ذلیله کېږي هم انشاءالله، دوی به وژل کېږي هم، جهنم له روان دي او دنیا کې تکلیفونه دغه تېره کورونه چې دغه بار شو، کډې چې دغه بار شو. دسی بده واضح چی هغه وکی زموږ دا خبر الله جون د قیامت پر ورځ څنګه ځای لږی ها سوچ وکړه د مجلس کې استاد والا خلک اعلان کوو دا وکړه دا وکړه کافر نه خل مفت کې تبلیغات شدا کوي کافر چې د خل زنانه چې د باندې نه کړی دي قران چې د هغه وسې زرو خلک د خزونه چې د شپې د پاتول چاپی وایي ولا هغه د یورپ نه جګړه راغله هغه چا بدنام چې هغه نه کړو بل سره چې مجاهدین نه پاتېږي دا وایي ګل زنانه شری حجاب چې د نافذ کی زنانه چې د غیرت حجاب نه نه ګرځي د زنانو د عزت لپاره پاڅي د عفت لپاره دا خبرنامه په دې چې بس دا خو زنانه چې په نکاح کې نعوذ بالله او داسې زنانه ډېر چې بیا جوړې کړي انسان په دې باندې خفه شي خو ان شاء الله دغه دعوتونه چې زموږ د پیغمبر څخه دغه شوي دي په دې باندې خفګان پکار نه وي نبي اسلام چې کله پیغمبر شو شپاړس قسمه چې دا مخه چې خلک په دعوت سره ونیول چا لیونی دی او ساحر دی چا بیا په مدینه کې انګریز دی دا خبرې ولا غاښ دا ګوره دین نه دی او وحی چې دغه نه ده او د نبي اسلام بیبي عایشه رضی الله عنها چې تهمت ویل شوی دی چې نعوذ بالله زنا کړې ده